د الله د قدرتونو بیان علم ترى آیاتان دي کتلې الی ربک کار د خپل رب ته د دې خپل کار د خپل رب د کارونو ته او د قدرتونو ته دې نه دي کتلې کیف مد الظل چې څنګه هغه خور کړی دی سورې ګوره انسان چې ابادي نو په دې ابادي چې کله نور کله سوري که همیشه سوري هم بیا جون خرابي که همیشه نوري هم جون خرابي الله یو عجیبه نظام جوړ کړی دی اوس په موږ سورې راوستې دی داسې ټول سورې دی لږ وخت پس به دا نور راښکاره شي دا سورې به داسې راکاږي داسې نو بیا به لاړ شي په برنډه به ننوځي نو څه وخت کې سورې داسي مغرب پلو نو بیا چې دی په غرمه کې بالکل سورې داسې شي چې یا روک یا روک شي یا لکه داسې لکه ته به وایې روک دی بیا په دې رواني نو کیف مد ظل هغه څنګه خور کړی دی سورې لکه اوس نن وخت دې وخته ګورې ولو شاء که د الله خوښه شوې وي لجعله نو الله به ګرځولې وي دا سورې ساکنن په خپل ځای اوسېدونکي د سره به بیا نور نه راتلې او هلکه چې کوم ځای باندې نور نه لګي هلته جراثیمي صحت هلته خرابي ثم جعلنا الشمس او بیا من ګرځولې دې نور علیه په دې سوري باندې دلیلا دلیل هلکه سورې علي ملاویږي او پته لګي چې نوري موږ سوري کم ځای ته وایو چې په کم ځای نور لګي هغه سوري نه دی او چې کم ځای باندې نور نه لګي هغه سوري دی او د شپې نور نشته نو موږ شپې ته سوري نه وایو ثم جعلنا الشمس بیا موږ ګرځولې د نور علیه په دې باندې دلیل دلیل دا سوري ما په سبي کې چې د انور روخي جی هغه ځای ته تلی ثم قبضناه بیا موږ راغونډو دا سورې الینا خپل طرف ته قبضا یسیرا په راغونډولو لږو لږو سره الله په کلار کلار راغونډوي او داسې کوي چې تاسو ورته ګورئ موږ پرې نه پوهېږو په کلار کلار په کلار کلار راځي دا یو د الله بل احسان وهو الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الليل چې هغه ګرځولې ده ستاسو دپاره شپه لباسا پرده هلکه د شپې خوب ته ضرورتي او خوب چې چغې سوري او رڼاګانې نو بیا نه کیږي د دې وجه نه الله د باندې تیاره راولي ټول خلک خاموش کی تم وسره خاموش شي نو الله هغه ذات دی چې هغه ګرځولې د ستاسو د پاره شپه لباسن پرده والنوم او الله ګرځولې د خوب صباتن آرام ټول ورځ ځان ستړی کې ستړی کې چې شپې خوبو کې سار چې را پاسې خوشاله وجعل النهار او الله ګرځولې د انور الله ګرځولې د ورځ وجعل النهار او الله ګرځولې د ورځ نشورا زید روچتې دو الکه چې ورځ شي نو بیا د خوبونو هغه نه ده خلک خوب د شپې کوي بیا د ورځې خلک ځي خپل کاروبار کوي وهو الذي الله هغه ذات دی ارسل الرياح چې هغه رالیږي بادونه الله هغه ذات دی چې هغه رالیږي بادونه بشرا په داسې حال کې چې هغه زیرې ورکوونکي وي هغه زیری ورکوونکی وي بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمت نه مراد د رحمت نه باران دی دا یخه یخه هوا راشي درته زیری درکوي چې هلکه استاده خیر سره باران را روان دی دلته بشرن دی وختي تاسو وی کنه دغه کې دی نشره وانزل من السماء او الله راوری د طرف د اسمان نه ما ان اوب الله تعالی د اسمان د طرف نه اوب راوری څنګه اوب طهورا پاکونکې طهور فعول وزن دی دا د مبالغې صیغه ده طهور هغه شي ته وایي چې په خپل هم پاکي او بل هم پاکونکي ځنې اوبه داسي چې په خپل پاکي خو ګورې بل شی نه پاکوي ښه تاسو د څه وایې طاهر غیر مطهر لکه تاسو چې اودس وکړئ اودس او دا ستاسو د اوداسو اوبه نه دي دا د لاس او د خپو اوبه چې لاندې خانک کې پریوځي نو دا اوبه فتوا په دې ده چې دا اوبه پاکې دي که په جامو پریوته نه پلیتی خو پاکون کی ندی اوس که بیا پی او دس کې دوباره نو نه پکې خ طهورا پاکون کی الله وی دا باران زول راورم لنحیی به د دې د پاره چې موږ را ژوندې کو لنحیی د دې د پاره چې موږ را ژوندې کو او راشین کو به په دې باران بلدت میتا خار مړ مراد د مړ نسه دی اوچ هغه اوچ خار او اوچ علاقه هغه پر ژوندې کو ونسقيه او منګه اوس کو دا دوبه ونسقيه او منګه اوس کو دا مما په هغه چا خلقنا چې من پیدا کړی دي انعامن چار پیان و اناسیه کثیره او بنیادمان ډیر ډیر بنیادمانی ډیر چارپیانی هغه اوسکی دا ډیر زکه وی چې دا د دیهاتو مسلې ښه په خوا چې کم شهري علاقې وي نو شهري علاقو کې ولاندې کویانو هغه و د بارانو بنس کړي دا وی اصل کې دی اناسین اناسین دا نون بیا یې شو او دوه یې ګانې رالی یې په یې کې نه نوته نو اناسی ته جوړ شو و اناسی کثیره او په انسانانو ډیرو ولقد صرفناه یقینا منګه اړو راړو دا باران بینهم په منځ د دوی کې کله خیر سره په پاکستان وکم کله په عرب وکم کله په بل ملک وکم کله نه کله یورپ باندې وکم نه کله نه کله څوک دغه ځای نه خبرې کوي دلته تک شینې هغوی وایي باران روان دی ولقد صرفناه یقینا اړو راړو موږ دا باران بینهم په منځ د دوی کې لیذکرو د دې د پاره چې دوی نصیحت قبول کی خو هلکه دا کافران نه دي د نه منلو په غونډه ناست دي خو به چې ته د خبره کې نه خبره کې نه فابا اکثر الناس نو انکار کړي د زیاتو خلکو نه مني زیات خلک که مني نو یو شی مني الا کفورا مګر ناشکري یو د ناشکرۍ نه انکار نه کوي او نور هر شي نه انکار کوي الله خپل پیغمبر علیه صلات وسلام ته تسلی ورکوي ټیک ده چې ستا ذمهواري ډیره ده ټولې دنیا ته دین رسول دی ما داسې هم کولی شوې چې صرف د مکې مې ته پیغمبر کړی وي یا صرف د مدینې می پیغمبر کړی وی د نور علاقه می نه وی کړی خو بیا به دون عزت چرته وی دا خو عزت خو د ته پدې دغه شو چې ټول دنیا ته متر ولېګلې ولو شئنا کچر زمون خوخه شوی وی لبعثنا فی کل قريه نو مونږ برا لېګلې وی په هر یو کلی کې نذیر يرون کې پیغمبر خو چې هر یو کلی کې مې را لېږلې وي نو بیا به دونه عزت چرته وي او دونه اجرونه او ثوابونه به چرته وي د دې وجې نه فلا تطع الکافرین ته تابعداري مه کوه د کافرانو که دا کافران تا له دعوت درکوي چې راځه د خپل پلار او د نیکه دین ته او زمونږ د دې بوتانو عبادت وکړه د دوی تابعداري مه کوه وجاهدهم به او جهاد وکړه د دې کافرو سره به په دې قرآن جهادا کبیرا په جهاد غټ سره وجاهدهم او پیغمبر ته جهاد وکا د دې خلکو سره به په دې قرآن جهادا کبیرا په جهاد غټ سره ورې دا مکی صورت دی ښه حمید ګله او په مکه کې حکم د جهاد نو د دې وجه نه قران مجید دا نه وایي چې وجاهدهم تو سره جهاد وکا نه وایي وجاهدهم به په تور نه په قران مجید باندې د دې خلکو سره جهاد وکا مطلب دا دی دا قرآن راواله او دوی ته ورسوه دا قرآن مجید راواله او دوی په خبر که دا جهاد دی او دا څنګه جهاد دی کبیره جهادن کبیره جهاد غټ دی ته جهاد کبیر وی دا بل جهاد چې دی دا مشهور دی دا وړوکی جهاد دی وی ولی وی ځکه چې دغه جهاد هم تاسو د څه لپاره کوي وطن لپاره خو نه کوي او د قرآن مجید لپاره کوي که نه قران مجید رسول خلکو ته اصل شی شو او چې کله د قران مجید پر رسولو کې څوک رکاوټ پیدا کوي نو هغوی سره بیا جهاد کوي نه هغه معمولی جهاد دی او دا هر وخت دی او هغه بل جهاد په خاص وخت کې دی د دې وجه نه د الله دین بیانولو خلکو ته رسولو دا لوی جهاد دی وهو الذي د الله قدرتونه الله هغه ذات دی مرج البحرین چې هغه په یو ځای روان کړي دي دوه دریابونه الله هغه ذات دی مرج البحرین چې هغه په یو ځای روان کړي دي دوه دریابونه یو طرف ته خوږ تند ماتونکي خیسته بل طرف ته مالګیجن او ترش پکارو چې دا دریابونه اوبه دي سطح هم یو شان دی یو شی دی لیکن یو په بل نه ورځي خوږ په دې تریو باندې نه ورځي او تریو په دې بل نه راځي وجعل بینهما او الله ګرځولې دې په منځ د دې دوو دریابونو کې برزخن پرده غیبی پرده وحجرا محجورا او یو بند محجورا بند کړی شوی وهو الذي الله غزاد ته خلق من الماء چې هغه پیدا کړی دی د وبونه هغه د پلار ساس کې نه دی د منی الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړی دی د وبونه بشرا انسان بشرا انسان او انسان بیا داسې نه چې بس خالی پیدا کو نور پرېده نه فجعله الله ګرځولې دا انسان نسبا خاوند نسب څوک وایي زه شینوار یم دا نسب وي څوک وایي زه اپریدی یم څوک وایي زه ممند یم او څوک وایي بل سم هغه کورنۍ خلک راځي د سره ولاړي فجعله الله ګرځولې دا انسان نسبا خاوند د نسب و سهره او د سخرګنې د ښځې چې کوم خپلواني سسرال چې دی ورته وي او خاوند د سخرګنې وکان ربک او دی رفستا قدیره قدرت لرون کې په هر څه باندې دا خود الله هغه کارونه شو چې علم ترى الى ربک کیف مد ذل دا دغه شو اوس راشه الکه مشرکانو دا ستاسو لات ستاسو منات دا ستاسو عزا دا څه کارونه کوي ويعبدون او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما د هغه چا لا ينفعهم چې دوی ته به فایده ونه رسي که عبادت یې وکړي دوی ته به فایده ونه رسوي ولا یضرهم او نه به دوی ته ضرر ورسوي که عبادت یې ونه کړي وکان الکافر او دی کافر علی ربه په خپل رب ظهیرا امداد کوونکی د شیطان سره د خپل رب خلاف پاسی او د شیطان امداد کوي بیا مسله ده رسول الله ته تسلی ده وما ارسلناک او موږ نه را لېږلې ته پیغمبره الا مبشرا مگر خوشخبری ورکوونکې چې چا ایمان راوړو اعمال یې وکړو د هغوی دپاره خوشخبري ونذیر او یروونکې قل ته ورته ووایه ما اسألکم علیه زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې دین بیانولو من اجر د هیڅ قسم اجر زه د نه په خپله هیڅ نه غواړم الا من لیکن هغه څوک شاء چې د هغه خوښه وشي ان یتخذ الی ربه چې هغه ونیسي خپل رب ته سبیلا لاره په دې دین بیانولو باندې زه ستاسو نه ایس نه غواړم پیغمبر وته وته وای ایس یو بیاله ده چې مثلا زه د دین بیان کوم او تاسو لاړ شئ او صدقه کوي صدقه چا سره خېګړه کوي چاله لګي پیسې ورکې چاله لګه توړه والي چاله چینی واخلې دا بیاله ده او ړکه هم دی چې زه الله ته ځان نږدې کم نه بیل خبره ده بیا الله خپل پیغمبر ته وایي په خبره پیغمبر ته ده او رول موت ته دی وتوکل علی الحی الذی او بروسو کا پاغه الله چې هغه همیشه ژوندې دی الذی هغه ژوندې لا یموت چې هغه به مړ نشي وسبح او پاکي بیان کداغه بحمده سره د حمد او داغو وکفا به او پوره دی د الله بذنوب عباده په ګناهونو د خپل بندگانو خبيره خبرو الذي هغه الله خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه وما او هغه مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې دا ارس چې پیدا شو ثم استوا بیا الله کې ناستو د خپل شان مناسب علی العرش په عرش باندې څنګه الله الرحمن چې هغه بې اندازې مهربانه دی ډېر زیات مهربانه دی که پوهېږې پوه شه او که نه پوهېږې لاړ شه د پوهیو نه پوښتنه وکړه فاسأل به ته تپوس وکړه د دې رحمان د چا نه تپوس وکړه خبیره د یو خبر نه د یو عالم نه تپوس وکړه چې واقعي دا رحمان دا څنګه ذات دی الکه سجده ده و اذا قيل لهم اسجدوا کله چې ویل شي دوی ته چې تاسو سجده وکړئ للرحمن مهربان الله ته نو قالو دوی وی و مر رحمان څه شی دی رحمان دوی به وی مونږ خو رحمان نه پیژنو الا رحمان الیمامه هغه مسلمه کذاب نه دی هغه ته بدوی رحمان وی انس جد لما ایا من سجده کو هغه ته تامرنا چې تی مونږ ته امر کې وزادهم او دا خبره زیات کی د دوی د پاره نفورا تختیدل د دین نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و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 آخرت کې مله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي الله ورته په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو نه الله سره زموږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته ته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله وته ورکړي وصلی الله علیه